الله جل وعلا شانه خپل عبادو ته هغلار د جنت او د خلاصون د کامیابی په قران عظیم کې ورسودلې دي او دا رقم هغلار د هلاکت هم ورسودلې دي وڅو مثال په توګه خدای پاک فرمایي چې تلمنځ وکړي خلمن خپل ځان ته شروط لري خدا شروط دا دي ظاهر دي سربیر دي خلک دی ویني چې او دستا د کول دي قرات ویل دي رکنونه لري سجدا ده رکوع ده او قرات دي اتحیات او دا ګر دا دي ویل کی یو څه شان تا چې هغه دا رقم لازمی دي دا رقم ضروری دي دا رقم شرط کې د پاره د عبادت فاغه نه پستر ګولې د کیږي او نه څوک د بل څه ته لیدلای شي حتی د خپل هم څه لیدلای شي پستر ګوبال دا هم یو لازم امر دی د هر بنده د پاره چې د الله جل وعلا هم عبادت کوي د هر یو سره لازم دی چې هغه نیت او اخلاص د هر بنده دی دا پټ شان د سترګو نه لیدل کېږي یو سړی نیت یې بل دی خاصه وي اخلاص یې نه وي هغه څه پورته وکړه کېږي لکه څه چې کېږي څوم دا هغه پورته وکړه کېږي د نیت مې د اخلاص ستان موږ عبادت قبول دي د هغه د نه قابل دی ولې د عادت او عبادت فرق په نیت او اخلاص سره کول کېږي نو چې نیت او اخلاص موجود نه وي نو بیا خو د لکه عادت دی چې څوک اکسنیا د منځني نظام پورته وکړي کېږي تیل پورته وکړي کېږي نو ځکه دا یو لازمي امر دی چې هر مسلمان به چې هر عبادت کوي اخلاص به موجود اخلاص کې به خاص د الله جل وعلا د رضا لپاره دی نه نو دا بس اخلاص نو الله جل وعلا شانه په خپل کلام مقدس کې دې فرمایي وما امروا ندي امر سوي دا بندگان د الله جل وعلا د طرف د الله جل وعلا الا ليعبدوا الله مگر چې امر سوي دي دې په عبادت او بندگی دی الله جل وعلا کوي مستحق د عبادت یو الله جل وعلا ځکه خالق د سچ کائنات یواز الله جل جلاله دی هیڅ چا په پیدایش کې د اسمانو او د مځکو د ورځو بارانو شپو ورځو لمر او سپوږمۍ او ستورو کومک نه دی کړی هیڅ چا یو بل اسمان نه دی جوړ کړی دا څه چې کائنات پیدا کړی دی هغه یو الله جل وعلا دی او هیڅ چا یو انسان نه دی پیدا کړی یو حیوان نه دی پیدا کړی یو جنی نه دی پیدا کړی یو ملائکه نه دی پیدا کړی خدا چې پیدا کړی دی یو الله جل وعلا پیدا کړی نو چې دی خالق د څه چې کائنات وسو دا ټول د پیدا کړی دی لائق د عبادت هم یوازې او یوازې دی دی دی د بل چا عبادت نه کول کیږي د بل چا بندګي نه کول کیږي کی څو کوي هغه د ابدي دوزخ ځای هغه په ابدي لمبو او عذابو کې ته الله جل وعلا امر دا غوي وسچ بندگانو ته تاسو به عبادت نه کوئ مګر دی الله جل وعلا عبادت کوئ عبادت خو کوي په څه ترتیب یې کوي مخلصین له الدین چې تاسو خالصون کیا هغه الله جل جلاله لره د دین په دین کې تمام پیر هر بحث ته عمل کوي نیت به د الله جل وعلا رضا وي اخلاص به د ذکر سره وي چې ته خالق یې ته معبود یې ته رازق یې ته محافظ یې ته زما د ژوند واقدار یې ته زما د مرګ واقدار یې نو یا الله دا عبادت او بندگی هم د ستاسو رضا لپاره کوم بس دا چې وکړل هم اخلاص راغی هم د نیت لپاره د رضا د الله جل جلاله دواړه سره سمې او سپرست او د بنده څخه طلبيږي الله جل وعلا هم دا شي طلبوي چې مخلصین له الدين ستتب خالصون کې د دین الله جل وعلا دی حنفاء ويقيم الصلاه تاسو به ما ایلیا ست ادیان باطلو څخه و دین حق ته چاغه دین اسلام دی په دین کې د اسلام بنور ترجړل شان څوک نه ګډوي چې هغه زموږ په دین کې نه وي او د دین څخه شمیري شي دا کارونه او افعال او اخلاق چې هغه د جبابره او کفرو خو یو عادت وي هغه د مسلمان په ځان کې راوړي دا څه بنوي بلکې ما ان به یو لسته ابيان او باطل وسه مثال علما وايي چې کبه مائل د څه چې ادیانو باطله او څخه ګرځي لکه شیدې داسې بکې شیدې یو طرف ته لري بل طرف ته وینه ده الله جل جلاله په دما وی چې شیدې پیدا کوي د وا د میز د بزیر اوس نو ته چې دکاندار ته ورځې سهار د شیدو ته اواز شوی ده که دغه شیدې دکاندار ته کوي که د لرې فم کوي همې په غالي نه ځینې رانیسي او که وینه سکا کوي همې په غالي نه ځینې رانیسي او که صفا شیدې درکوي یو ساوې په پنځلس افغانۍ پیدا نه نو سبا په خپل دین کې نه کوپری شي ګډ ستا په دین کې نه به د منافقت شي ګډ دا دین اسلام په مابین کې د کفر او یو طرف ته کافران دي بل طرف ته منافقین دي او بل طرف ته مخلص مؤمنان ما ان د ادیان باطله او تخوذین حق ته نو ته به دغسې لکه شیدې دغسې جوړې کړې صفا مؤمن به یې منافقت به نه وي د درواغو زندګي به نه وي حتی د کیس د ژوند په بسه نه کوي چې نه کوي د کاذبانو بدو خلکو سره به هم کار نه لري لکه خدای پاک خپل یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین تاسو د رښتیني خلکو سره ګزاره کوئ چې خالص مؤمنان د هغه سره ولاړېږي پورته کښته کېږي منافقین او بدو خلکو سره مه پورته کښته کېږي دا بیا یو لازمي امر چې هر مسلمان به مائل وي لسکه ادیان او باطلو ته حتی خدای پاک فرمایي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار چې ميلان مکوې واغه کسان چې ظالمان دي چې به ور دوزخ مخته کې بیا علما د دې آیات مبارک لاندې جلالین شریف کې لیکي حتی پس کافرانو په کښته و فرق کوي کام سره وکي دا یو قسم مېن دي خطر د عذاب ساته متوجه شو کاغو پر میزو ډوډۍ خوړل تا هم وخوړل ته هم دا یو قسم مېن شو ته د خطرې لاندې ولا تركنوا ميلا مكوا الى الذين ظلموا هغه کسان دي ظالمان دي فتمسكوا النار ورزو رحمه مسكوا نو په هر قسم د اقسام وبسړی مشابهت نور سره کوي حتی په داغه جلالي شریف کې وایي په لباس کې مدهان د کافرانو سره څه مشابهت نه کوي اگر پتون نه اغوندي هیڅ نبی پتون نه دی اغوندي هیڅ ولی پتون نه دی اغوندي هیڅ صحابي پتون نه دی اغوندي دا رقم نور په لباس کې بل هم وایي مشابهت نو سره کوي په جسد کې خو به دې شي نه کوي چې هغه سم قسم خپل جسد جوړ کړی وي یا پر زړه یا پر سر یا پر بل ته خو بالکل دا څه دې شو ته به نه کوي کله ورکړي د دې آیات لاندې لاندې چې ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار یا به مرته کې تاسو ورته دوه نو ډیر وهم پکار ډیر استنا پکار خپل مور پلان ته وګوري خپل نکاحانو ته وګوري خپل د وطن عنانات اسلامیه رزمندي کړي هغه څه وکړي خپل لنګوټه خپل ژره خپل هغه سندم کالي تر نیمې کونډې پورې به د سپي کالي لستړي در بندو پورې خپل ترتیب باندې ټول مسلمانان په دغه لباس کې دي هغه څه کوي نو بیا په دې آیات مبارک باندې هم ناراضي او تاسو به مائل یا سلسله اتیان باطله او څخه ودین حق ته نو حنفاء معنا دا چې به مائل یا سلسله اتیان څخه نه په جسد کې دا پیل اخلاق موجوده یې چاغه د پردي سره مشابهت ده او نه په لباس کې دا څه کوي نه په افعال کې دا څه کوي نه په اقوال کې دا څه کوي نو ته مائل یې د دین باطل څخه و دین حق ته نه وي یا نو د دې آیات مبارک لاندې هم راځي ته حنیف هم نه یې بلکې میلان دی او باطل ته کړی دی دا چې دې چې ملګری درګړ دې وینه درګړ نو تاسو دې فوانین څوک تسیږي او بل په دې سره خدای پاک خپل بندگان امر کړی دي چې ويقيم الصلاه دی به اقامه د خپل منځو کوي ويؤتو الزکات دی به ورکړه د زکاتو کوي وذالک دین القیمه خدای پاک په دغه دي دین چې دا برابر د خدای او د خدای رسول الله دی فدا خاطر او الله جل وعلا شانه فرمایي ولقد خلقنا الانسان خامخا په تحقیق تر مخ پیدا کړی دی جنس انسان جنس انسان مو پیدا کړی دی د ست انسانانو خالق الله جل وعلا حضرت ادم علیه السلام د خپې خشتې کړل د ساو بدن د خطو څخه او روح الله جل وعلا د خپل جناب څخه وروبخي او انسان یې جوړ کړي خو په ډیر ښایسته شکل و دا خاوه ته خدای پاک نصیب کړي او دې رتبه او اعزاز او اکرام او پربار کړي یعنی یو کو ضربه وهل دي اضراب څه وهل احسان حسنه څه ویو احسان ډیر څه ویو نو یعنی پر دې حیث کې الله جل جلاله انسان جوړ په دې ست تحسین او خایس الله جل جلاله تقویم دا انسان جوړ کړی بل شي نه دی وی نو دا کوم د خاور ته جوړ دي فالم جل جلاله مو چا شیطان لوی او تکبر وکړ زه د وره پیدا الله د خاور پیدا دی او دې په فرمان شي هغه خدای پاک بدران کوي هغه وو او دا خاور دونه شایسته کړی دی چې سره زر دغه خاور پیدا کیږي انسان هم د خاور خدای پاک وکړ او په دې شایست او دا رقم چې نور اولاد آدم علیه السلام د نطفه څخه جوړ کړی نو دا چې الله جل وعلا خالق دې انسانانو دي پرورش ورکوي په هغه وخت چې منی وي او انسان اراده خدای پاک څنګه لري سل ویش په فرحم کې د مور دغه منی وي بیا کلک وینس سلویش په دې سلویش په با بیا لکه جوړه غوښه کلک غوښه د نه جوړه یو څل شل په ورسته الله جل جلاله د د اندامونه جوړ کی او روح ور نو یو څل شل په ورسته بیا شل ته جواز بیا ګولیو د انسان خلقت جوړ نو بیا الله ته نه میاشتې اته میاشتې و میاشتې اقل مدای سر میاشتې ده الله جل جلاله پر حمد د نمور اورې د نن د پرورستو بیا پیدا کېږي په وخت د پیدایش کې خدای پاک ساتي بیا په کوچنیوالي ساتي بیا د ځوانۍ حتی ورسېږي نو الله جل جلاله د ده څخه هغه خپله بندګي اطاعت عبادت دا به راغواړي چې ته به زما عبادت کوې هغه چې دا ګوت د خوارۍ په ده سره الله جل وعلا په د مصارف کړی وي د دې حتی رسولې وي د دې شیطان پر خپل روان وي د الله جل جلاله اوامر نه مني صاحب مزدک خدای پاک دا ګناوي مکو دی ګناوي ستر حجاب کوي سوز توای ستر حجاب نه منځونه کوي وظیفه کوي تقوا کوي دیانت کوي ښه ژوند کوي کافران تاسو اخلاق ته وګورئ هغه په اسلام مطلب د سونه ښایسته اسلام ښایسته دین دی اوس نو هغه څوک چې د داسې بد عملي کې کافران ته وګوري نفرت یې کیږي نو خدای پاک به دې ته څونه سزا بیا وکړي یو خو ګناه یې کوي د خدای څخه فرمانی کوي بل دا دین چې خلک متنفر کړي دا دین یې بدنام کړي دا هو عذاب دی ډیر اشد مسلمان باید دې رښتینی وي ډیر صادق وي څنګه چې خدای رسول امر کړی وي هغه باندې به عمل وي د قران پابند وي د شریعت پابند وي د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت باندې ملون خیسته وي دا د انسان شان دا د نبی دا به دې کوي خامخا چې نه کوي عذاب ورته متوجي عذاب ورته ولکېږي د غفل ګسګا چې غټ ولې عقل دی پوښتو په دې پیژه خپل خدای و پیژنه په هغه صفات سره کما حقوه کسو خدای پاک و پیژني یانو هغه عبادت هم کوي هغه بیا نافرمانی هم نه کوي نو خدای پاک په پیژني سره د صفات علم دین بکیه چې بی علم نتوان خدا را شنا بی علم خدای پاک ته نشته پیژندل ته علم دین ونه سلسلو بازار خراتو دي د انګریزان بازار خراتو دي خو د علم دین بازار خور دي علم دین دي خپل حقيقي معبود در باندې پیژني او څه سره نو خو نو یې څه دي لکه سرخانه او نجاری واغ دغه د پاره پیس بیا د پیسې وګټه پر هغه څونه راشتي او پر دابل خوا باندې څونه راشکم پر هغه باندې څونه ډېری پیسې غواړي د میاشت پر دابل سره په نیوا غواړي نه غواړي په هر نو چې موت ملاتړ نه پر د قیامت من دا باندې هم نه وي چې ما پیسې نه درلودې بیا په پیسو سبق راته وایي نو ځکه الله جل وعلا فرمایي ولقد خلقنا الانسان انسان موږ پیدا کړی دی ونعلم موږ خبردار یو ما توسوس به نفسه چې هغه وسفر کوي د نفس چې دلته په ځل کې د نن څه یو اندېښنه کوي الله جل وعلا دې هغه باندې خبردار او ادا دی نو که تا اخلاص وو یا عبادت کې منظور دي که تا اخلاص نو ثانیت خراب عبادت کې مردود دي نو خدای پاک تاسو ته اخلاص غواړي او خدای پاک تاسو په نفس خبر دی ترازو د اعمال هغه نفس وګرځي دي هغه ستا اخلاص وګرځي دي کدا شی موجود نو ستا کامیابی ده کدا شی موجود نه وستا ناکامي ده بیا د دې اخلاص مرتبه ته وای څوک نشي رسیدلای د سوچ تقوا ولکې تقوا بیا یو داسې اعمال دي چې علم جل جلاله فرمایي چې او خلق مستاسو د یو نر او یو شې ته پیدا کړی چې ادم او حوا رضی الله عنها دیانت یې نه درلود هغه به اعتبار سړی وسنو تا تقوا پر دې باندې ده چې محرمات ویني چې خدای او رسول بد نیولې چې سبب بد نیولې چې خدای او رسول ته امر کړی هغه به خوشې شي بل څه چې فيه هم فضل کې باغ انسان سره محبت کوي او کنه روا کوي دا څه به چې څه دې په دې څه سره به فضل کې به نه خوشي او نشکاري شي اوس خو بس خلک خلک وي په ونو کې اخستې وي هغه بس تړي دته دا نور پیښې دي چې د خدای او رسول څخه فرمانه دي دا کړی باید په ځان فوکل چې ته بس تړي او د خدای او رسول څخه لري تړي نو تقوا چې دې پیدا کړل انت ستا اخلاص هم د خپل خدای سره موجودي شي چې اخلاص او تقوا دې پیدا کړل داغو بیا الله جل وعلا ممتثل په دې بل آیات مقدسه کې سپږشتمه سفارت کې الله جل جلاله دې فرمایي مثل الجنة التي وعد المتقون مثال ده هغه جنت چې الله جل جلاله آماده کړی دی تیار کړی دی د فارغ متقیانو خلکو د فارغ مخلصینو خلکو چې د خپل خدای سره په ځړ کې اخلاص لري مینه لري محبت لري دا د تقوا صفات یو درلودي د دې څخه ورپور ته د اخلاص مقام اخلاص په باطن کې و درلودي نو مثال د دغه خلکو وعد المتقون فيها انهار په دې جنت کې چې خدای پاک دې متقابل د خار پیدا کړی دي په دې کې وليږي مما ان ابوس غیر آسن چې غیر متغیر دي د دنیا او بخصوص تغیر لري یا فن لري یا نه لري خو د آخرت اوبه چې دي جنت ته هغه د دې دنیا د اوبو ډېرې خوندورې دي وانهار من لبن او د هغه رقم ولې به د شیدو وي و دې جنتي ته په دې جنت دا شیدې نه دي لکه د دې دنیا ډېرې پاکې ډېرې پاکې ده ډېرې خوشبویه لم يتغير طعمه خدای پاک کوئی خپل کې به تغیر نه راځي وانهار من خمر او ولې به د شراب وي په دې جنتو کې دي لر لذة للشاربين ډیر بخند وری هغه سم کول د دې شراب بیا دې مبارک وي دا غوړي دا هغه خلکو چې په دې دنیا کې شراب نه څښي چې د دې دنیا شرابي سو هغه ځار دي د دې دنیا ځاني سو حر لار دي هغه څه او یا کالیګان بیا غوستي وي د دې او یا کالیګانو برسېره به د دا کونډیو کې به مغزه معلومیږي د دې حر د شایست الله جل وعلا وکړي او چې ځان پورته کې چې یو ځل د دنیا ته راځي دا د خلک به د خوند سره شت دا شایست اوازونه دي او دا چې پاړې په پاړې کې یو لمې د دنیا پر ښکارا چې د دنیا لمر به تاریخ دا د متقیانو خلکو د پاره الله په جنت کې ناس دي خو ځاني فاحش بد کردار خلک او سجن هغه دا د لاس ور کړی په دې بدګوینو سجو باندې هغه قرباني کړی د زنا شوکی زناوي کوي مینی کوي محبت کوي ناولونه ورته جوړوي درامي ورته جوړوي انجنه توای الفان کوي الفان توای څه دي څنګه چې د پني اړي کې ونی خدای پاک مؤمنانو په پات کې فرمایي ولا متخذي اخدان دی بنیون کې د پټي یاري نه نه نه نشي نو سار ځوان چې ویني دا یار نه دي ار ار څه چې ویني هغه یار نه چې د پنن نه دي د اخدان نه نور عام کړی نو اعلی د زنا او د فتنې اول دغه تلفون دی بل نه حفاظت ته څه دې موږ تاسو ساتنې نه سارنې نه نو په ورځ د قیامت دا به هم موږ خپل صلاح پر وته دي دا خپل مور پلار او مشران نه کوي چې خدای یې په دوغه نه منع کول نو نه پیدا هغه هم دوه سره کوي ستر او حجاب که د منځ څخه ولاړ په ټولو انبیاو کې د ستر او حجاب امر موجود دی دا د انبیاو طریقه لغو شول نو شیطاني سره طریقې برپای شول دا چې برپای شول اخو به هلاکیږ لکه بني اسرائیل چې یهودي چې نصارا دي چې هلاک شول د خپل جنوا وصل اول چې نبی اسلام یې د سوزو ستر حجاب د منځه پورته ګرځه به سره غورځېدل نه روسي دي ګرځه عباره خدای پاک دې په دې اختص ولا بیا نو نور ګناوي عباره خلاص کړ خپل دین دې پاک کړ د پر ادیانو باطلو باندې روان دي نه انجیل انجیل پرې شو نه تورات تورات پرې شو زب دې سره لاسونه پکښې وو نو دا چې شراب چا نه وي خوړلي الله جل جلاله وایي په دغه جنت کې چې ما متقیانو ته اماده کړی دي انهار من خمر په دې کې به ولې د شراب وي لذت للشاربین دې به خوندوري وي څنګه کوله وانهار من عسل او نور ولې به د عسل مصفى ډیر پاک او لهم فيها من كل الثمرات دا جنت ما د متقینو خلکو د فاره آماده کړی دي د مخلصینو د فاره د آماده کړی دي هر قسم د میوه څخه به هغه موجود وي او بل کپه دې دنیا کې یو فساد نه شوی او مغفرت من ربهم بل مغفرت الله جل جلاله د طرفه څخه دي کوي نو خدای پاک وایي دغه نعمتونه دغه ښایسته ژوند فمن هو خالد فی النار آیا دا نو داسې دي لکه هغه څوک چې هغه د همیش دپاره د اور په لمبو کې سوځېږي هغه د دې دنیا د لمبو طاقت څوک نه لري چې نه شپېته درجې نور د دې تېزښت لري آیا دغه جنتي و کمن هو خالد فی النار دا نو سره یو شی دي یو بزرګ سړی وایي وای که خدای پاک ما ته په قران شریف کې ویلي وای چې دا ګناه وکړله زه دې په امان کې نه نباسم لا هم باید و چې هیڅ ګناه نه وای کړی چې امان دون عمر سړی تیروي په امان کې ډیر وخت سړی تیروي دا هم قابل د دې دې سړی ګناه په پریوز دی ویل او الله جل وعلا ما ته په قران کې فرمایلی چې ګناه ورته جهنم ته ځي اچو دا چې مور ته چې اټم د دې نه یاد وروړي نش په څه درجه نور دی عادت لري نو زه به څنګه نه ځارم څنګه به فرق تو دی نه باسم څنګه به د مصرف پوښتنه نه کوم او څنګه به ګناه ته نږدې کېږم خدا وعدي مستخرج په قرآن کې ذکر دي کده جنت کې کده دوزخ که حق لا ده که باطل لا ده که څه کارونه دي که بد کارونه که حلال دي که حرام دي دا ګرځم مصرف دي نو په دې خطور څه حاصل چې زه نه پیدم یا امیون په دار کې د اسلام چې قرآن موجود وي علما موجود وي هر څه وي بیا خو چا ته عذر هم نه پاتې شي سړی بلوغ ته ورسېدي هغه مکلف په قرآن عظیم سره شي چې هغه ګناه کوي هغه لیکل کېږي دلته دم او قدم ټول په حساب دي هر دلار غلط مرد به حساب قدم کوي په تا کوي په قول کوي په ګام پورته کوي دا ټول حساب سره کېږي هو ورځ د قیامت دا قبر ته جوړ داخل کی دې تور له حتا او تک تور شپېته او ټول انسانان خاور در باندې والي او د حرکت څخه وځي هغه له حرکت نه کړی نه کړو من منکر بیا او تراز فما ربكم څوک دی رب فما دینکم څوک دی کم دین باندې یو فما نبیک څوک نبی دی نو استعرب جل وعلا خدا او چې په دغه شان امر کړی او خالق استقالینات لکه دا مخکې موږ تفصیل وکړو نو که ته تاسو طرف راغلا رسلې وي هڅه به کامیابې جواب وکړي کم دین باندې نو ته تاسو په دین اسلام نو په دین اسلام خدا ته خدای پاک والی چې هغه به مخلص دین وي هغه له خفاق کې دي نه به د ملي خاصې په ګډ نه به د وینې خاصې په ګډ صفا لکه چې دې داسې او که لرې په ګډو وینه په ګډو چې دې په افغاني څوک نه یا په دې ادعا کې سړی درواغجن کېږي د په دین د اسلام څه څنګه په دین د اسلام دی کم عمل دې د دین د اسلام کړی کومه فرموده دې د دین د اسلام عملي کړی پر کومه لارې ته روان دی دا سوال په دا اول لمحه کې کوي خلک نه وي ومن نبيك نبي دې څوک اوس نو بیا د نبی علی السلام مبارک امت واري هغه په دې ثابت دي هغه زموږ استاد پېښوا امام اوس نو کله لا صاحب دې مخ په میراث ولاړ او څه په مرتبه باندې ولاړ املا ته شاګر د ولي نو کته اصل ناری کې دغه دغه املا صاحب مقتدی خلک سوال کړي ونه املا صاحب مخ دور دي او صاحب مخ شرط خاصه کړی دی واځي دې املا صاحب مقتدی املا صاحب مغرب ولاړ ته په مشرق ولاړ ته شمال ولاړ املا ته په مغرب ولاړ ته پر جنوب ولاړ املا ته په مغرب ولاړ دا دا وامه ته چې د دې املا ته مقتدی انسان په داسې ډول سنت لیکي نو چې سنت طریقې د دې په ژوند کې عملي کړي دي د دې په د دې سره د مين او محبت ساتلې د دې اصحابانو سره د دې اهل بیت سره د دې بیبيګانو سره د دې ژوند سره د مين او محبت لري بیا وتوایي چې نبی صلی الله علیه و سلم نه پیشوا او مسیح نو هغه وایي رښتیا دی ویل موږ خبرو چې رښتیا وایي او قبر ته وایي چې او سړی ته چې زما پر مخ ګرځې زما خوښ دی ما ډېر خوښېدلې اوس ته ما ته راغلې زه به ستا سره ډېر ښه چلند وکړم سترګې دې سپي دغونه خبرې یوازې ورته پرې راخلي د جنت پر بچي ورسره اخلاق د ستنې د سپم په اندازه د جنت یو ځل بچه که د دنیا سره علاج کړي د دنیا به ټوله خوشبویې اوس نو تا خبر ته یو غټه در بچه د جنت را لکیږي دا به څونه خوشبویي څونه ښایستوالي وي د دې خبر نبي علیه السلام خبر چې دی روضة من رياض الجنة دا بخته د جنت تو ده او خبر چې دی حفرة من حفرات النيران دا د کند سره دوزخ یو کند هم ده چې بد کړی نه دین سم کړی نه د خدای پاک اوامر سم پر ځای کوي نه د نبی علیه السلام بارک اسلام محبت کوي دا هغه په ټولو کې ناکام دا ملائکه ته خبر اوس دا مزبذب وي هم مزبذب خبر یې څه وایي چې ما په شاګر دې ما بدل کېدل دې نه فرمانی دې خدای ته فرما باندې وکړي دا زلازل دا نه کینې کی زلزلې کی دا ګرځدل خلق د ګنوسه ګناهونه ډیر چې کله کله دومره ډیر چې تر اسمانه پرې سپوږمۍ لا تورې کله لمر تور ملایکې په اسمانونو کې د بدګویۍ څخه د خلکو د ګناهو څخه آزاد دي چې هر څه کوي هغه ګناه وي چې هر څه کوي هغه نافرماني وي دا همدا څه خو د خدای دی ته د خدای بنده یې ته ولې نافرماني کوې ولې د خدای په مځکه باندې د بل څه اطاعت او بندګي کوې ولې د یوه الله دا نه کوې نو بیا دا ټول سره خرابېږي دا انسان نو اخلاص دا د مؤمن مسلمان سره لکه څنګه چې په عبادتو کې دا نور شان موجود وي دا اخلاص هم دغه سي ضروري دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي معاذ رضی الله تعالی عنہ ته اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل خپل دین کې اخلاص ولره بیا تاسو کفایت کې نه عمل جهنم منزله سره رسیږي او دا عمل نامی چې خدای پاک ته ځي ملائک یو لیک رام الکاتبین نو ورځ د قیامت کې چې هغه صحیفه راول چې دی هم ولاړ الله جل وعلا او ثواب ملائکه القوا هذا دا څه کی راځي واقبل هذا دا راو کې دي ملائکه او ثواب عزت کما كتبنا الا ما كان وایي زموږ ستا په عزت قسم یې خدای موږ خدا شی نه دی چې کله موږ راغلو چې دا کاوه موږ دي کوي فیقول ان هذا لغیري دا کړي دا عبادت ما د خاله نه دی کړی د بل چا د پاره کړی دی د نامه د پاره کړی دی د ریا د پاره کړی دی د قول پرستی د پاره کړی دی ولا اقبل الا ما كان لي خدای په کله نه قبلو مګر هغه چې قبلو ما درته د پاره او بل نبی علیہ السلام بارک فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دا اخلاص چې څوک د خپل خدای سره لري د خپل دین سره لري هغه دا خدای پاک وای دا یو سر دی د اسرار څخه زما زی اذن قلب من احب من عبادي په هغه ځل کې زم سماشه خوشته د خپل بندگانو د انسانانو کې ډېر تفاوت شته داسې انسانان شته ډېر ښه اخلاص لري د خدای داسې ښه خلک دي ظاهره کار کم په باطن کې ډېر درست خلک شته ډېر ښه ښه خلک شته خو موږ ته نه معلومېږي خو خدای پاک د په زړه کې هغه اخلاص وشي چې دی د خدای پاک سره مخلص وي د خدای د رسول سره مخلص وي د خپل دین سره د اسلام مخلص وي نو دا چې دا د الله جل جلاله بند خوش بنده دي چې اخلاص وکړي او دا غره کوم نبی اسلام بارک فرمایي ما من عبد يخلص العمل لله تعالى 40 وای نشته یو بنده چې دی خالص کې خپل عمل فقط تلوي فرضي افسد کوي د الله جل وعلا د رضا د پاره کوي الا ظهرت ينابيع الحقبه من قلبه على لسانه خدای پاک به چې نه د حکمتو د د زړه څخه وجيبي قرار راوړي دا چې چینې د حکمتونو پر ژبه باندې جاري شي چې لکه اوبه چې بهیږي او د هغه رقم څلور شان که په چا کې موجود شول بیا نو دې سړي د دنیا او د آخرت ګټه وکړه اول صدق او اخلاص که چا ته په خپل دین کې د اسلام صدق او اخلاص ورمو او صلاح ورغلی د دنیا او آخرت ګټه یې کړې ده دوهم الحیاء کچا حیا درلودله د دنیا او د آخرت ګټه د ثلاث سوره ده الحیاء نصف من الايمان دغه خلکو حیا به چیري دلته مثلا چیري تلویزیون چلند کړی سود چلو کوي پام بازار الحیاء نصف من الايمان ان ما ایمان په نصف بلکې د دنیا او د آخرت ګټه محروم چې دا به حیا خلک مشران خلک په مخ ورته سګریټ مسلمان خلک روان دي ها څنګه یې ټیک ټکاري شروع کړي بیا اسلام یې څوک په مشرانو رحم نه لري د مشرانو تعظیم نه لري دا زما د امت ته نه دي د چا تعظیم کوي هغه ځوان چې وګوره کافران وګوره مشر او قشر لري چې چا تعظیم کوي یو تعظیمناک خلک لري مخور په دین کې لري ته د چا تعظیم کوي هر به حیا سره حیا نه لري به حیا مشرانو قدر نه کوي ته به حیا سره د خپل ژوند کې ستاسو سره تر یو غټ بحران لاندې داخل ما د انتظار یو دا مرګ چې مرګ څه رقم بلا سره مخامخ نو دا حیات د کچا ودرلودل په خپل بدن او جسد سترګو کې د دنیا د اخرت کټه لاسته او دریم شي چې کله د دنیا او د اخرت د حسن خلق ش اخلاق د هر چا سره نیک رویه ښه ژوند دا کچا ودرلودل د دنیا او د اخرت کټه لاسته سلرن شي شکر د الله جل جلاله هو د خپل خدای شکر گزار اوسه خدای به نعمتونه هم درځات دي او الله جل جلاله هو د دنیا او د آخرت ګټه خلاص درکړي فالله جل جلاله هو د موږ تاسو دنیا او د آخرت ګټمن کی الله جل جلاله هو د موږ